مربوغي پکې نشته دا متبرک مقام دی دا متبرک دی حافظ ابن کثیر سوره احقاف تلان دی اما اهل السنه والجماعه ما اوس عبارت پیش کو دویم اډالا چې تسبیح د صحابه کوي روافض شیعه دي او داغوت پیروکار سوخ کې به د خمینی چغه قیلا سره غواړي نږدې ملک ته لاړ شو ورته چې پته دی ولګي متعه جایزه ده نو پردی په کې څه ضرورت شو د نکاح څه ضرورت شو صحابو ته گمراه وی کنزل ورته وی کنزل کی بعضی صحابو ته نعوذ بالله مرتد وی سوا د سلور پینزونه مین دو لونو ته د نبی علیہ السلام کنزل کی نسبت د بدعت ورته کوي او ما تاسو ته وی چې الیوم خلافت ملوکیت نه دا شی وستل غواړي لپاسه په لیکل غواړي چې دا لیډرو صحو شوی دی رسائل مسائل تفهیمات وی پینځمه د بیت المال مروان لور کړی و تاریخ اوس ما پیش کو تاریخ دانه د ابن خلدون وګورئ مروان دا په قیمت اغستی و عثمان رضی الله عنه اسنه ور کړی موسی اشعری ابو موسی اشعری معاویه رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص د دوی په باره کې ناکار الفاظ مستعمل کړی دي ولید براشی هغه ته فاسق وي معاویه رضی الله عنه متعلق لیکي چې د اسلامي حکومت نه علاوه د جاهلي حکومت سره تشبیه ارتا صفحه 148 کې وی چې د تب خلیفہ نه وای بادشاہ به ورته وای جګړې کړې وي د خلافت تحصیلولو لپاره بخاری وی چې معاویه رضی الله عنه د حسن رضی الله عنه سره صلح کړی و حسن رضی الله عنه ورته خلافت بخلیو پخپلا لیکي چې ما د کوم راویانو نه نقل کړي دي نو دا ضعیف دي خو په تاریخ قبول دي جواب شان د صحابه عدالت د صحابه دا صرف تاریخی مسله نه ده بلکې دینی ده قوی راویان پدې کې پکا اوس ما روایت پیش که حدیث اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولو لعنت الله شرکم فلعنوه کامل د ابن عدی صفحه 216 جلد پنځم صحابه او تصبد وی ملعون دی جامع البيان صفحه 300 لا نذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالخير شرد فقه اکبر شفاء د قاضي عیاض په دې موضوع بهتر کتاب دی تور ماما رحمه الله داغ سره به دا کتاب عادلانه دی خاوم داغ سره وا علامه لوسیم دا لیکي مصنف ته ابن ابي شيبه عقیده دا ده چې مشاجرات ته صحابه نقف په دې کې به ته بحث نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاویه رضی الله عنه په باره کې دعا کړې ده سکارونه اجتهادي غلطي علی کرم الله وجهوی چې خلافت سنبال کو د عثمان رضی الله عنه د د اخلو معاویه سبی دا مخ کې پکار ده بخاری چې موږ وایو اغازه کې تفصیل کو شرح عد عقیدة الطحاویه صفحه 228 شرح فقه اکبر 78 معجم د تبرانی صفحه 118 قلوب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر القلوب زه ترسن دا خبره کوم چې لیډر معصوم مګنه دلته د پښتو ملک ته خو عقیده ورپسې پرې خودل نه دی په کار ښه چې عقیده ورپسې پرې دی قاسمتون، قاسمتون کې د یهودو اعتراضات را نقل کوي. نو عاصمتون کې د هغې جواب ورکوي او دا هودو هود روافضو د شیعو اعتراضات د هغوی را نقل کړي دي. منهاج السنه د شیخ الاسلام ابن یا یو کتاب ما تاسو ته وکړو حضرت معاویه دا بالکل د انصاف په نظر وګورئ عبارت را نقل کوي حواله هغه اصلي کتاب عبارت را نقل کوي او بیا ببین تفاوت راه از کجا ستتابه کجا تحفه عشریه داون په دې موضوع بهتر کتاب دی پرد دروافزو کې او د شیعو کې د شاسب کتاب دی اکوړه خټک کې اغلیو د پنجاب نه نو چاوتوی چې پرد مودودی صاحب کی بهترین مختصر جامع کتاب چاری کړی دی هغه حقیقت مودودی ستاسو د سرحد یو عالم لیکلی دی واقعي د چپاغي کې اوس نشته ایډیشن شایع نه دی زما مقصد صرف دا و چې صحابه ته رنبه چې چقمه قلویلی دی هغه منافقان و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس چې دا بیا دو ته واپس کیږي خپل قمقل دی الا حرف تنبیه غافل کیږم ولکن لا يعلمون کته وای چې مړه غټ غټ لیډران دی پکې صفحات څنګه دي نوې جاهل مرکب دي لا يعلمون په خپل صفحات نه پويږي یو طالب العلم دی په خپل ناپوهي باندې پوه دی چې زه کمزور یم دی با زه ته ورسی نه پوه دی او دې په دې خپل نه پوهې باندې اوم نه پوهیږي دې ته جاهل مرکب وایي چې دې دا اسمانونو ته ورسي او خيار هغه سړی دی کامل چې خپل هم نه پوهیږي خو د بل نوم ته پوس کوي او جاهل مرکب په خپل نه پوهیږي لیکن د بل مشوره هم ناوري در جهل مرکب زما بیان څوک په تنقید وانه ړوي په تعبیر واړوي هغه انسان دی چې هغه الدفاع د صحابه اولی کی او دا یو مقاله وجیزه دا دغه عنوان شو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا عطف ته په ما قبل باندې اسباب د عذاب ذکر کیږي دی اول آیات کریمه کی ما ذکر کړو چې تصفیح عقلاء الدین کوي صفاحت شو عدم علم شو نو دی کی ملګرتیا د شیطانانو سره و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم یولسم او انما نحن مستهزئون دا دولسم شو استهزاء عنوان زجر خلاصه نور قبائح دا آیات د مخکینی آیات تشریح ده علامات د نفاق یو ده هم ده دا مخکینه آیات صریح دلیل دی پدی چې په صحابه کرامو داو توهین پاو تعن کول پاو تنقید کول د منافقینو خلاص خصلت دی او دا ځکه وایي چې منافقان صحابه مدینه کې وو نو منافقانو بس پکې سپوري وي نو دوی چرته پرې خوده نوې کانو یقولون فی ما بینهم له مخامخ کېده په غیر د ارادې نه وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ماده د خلو قران کې څلوري څلوري شپېري ذکر ده هرځه په مزا دلتون ازا خلو کله چې لاړ شي دوی لیکن د طلوع په ځای راوړ په سله د خلا کې الا او با دوړه مستعمليږي معنا یوازې کېدل سله باراشي متضمن معنا د الى شیاطینهم دا ماده قران کې 88 پیری ذکر ده شتننا په معنا د لریوالي سره شیطان د الله د نه لري دي یا شات یشویتو په معنا د باطل باطل د صفاتو د شیطان نه دی نظم الدرر کي شديد البعد عن محل الخير امام راغب وی چې شیطان کل متمرد من جن او انس او حیوان هر سرکش ته وی حدیث کی راضی شیطان ته منګک ویلی دی رانه او فساد کوي او د کیږي نو بجلی وړوا قران کې د دې مصداقات شپږ دی یو نفس ابلیس بقره چتیس کی رازی دویم علمائی سو لکه دلته وی او ازا خلو الى شیاطینهم غټ مولایان مشران درم مطلق وسواس جنی کئین تابعداري د نقش قدم د شیطان مه کوئ. هغه شیطان الجنی که شیطان الانسی شریر پیریتا جن هغه ته هم شیطان ویلې شوی دی سودګر په بار کې چې راځي صفحه 275 کې آیات 275 کې الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان راغلی په دې پیریان لیونه کړي دلر پیریانو من المس د نیاستی د پیریانو نه پده جاسوسی کوي سیړي کوي قران هغه ته شیطان وي کفارو د طرف نه سیډي راغلي دي تنبیه دا مؤمنانو ته د مکر د شیطان نه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ناکاره مولایان او مولایان څخه مراد نو بل ځای کې ورته خر وي حمل التوراة ثم لم ناکار مولا شیطان دی چې من کول د حق نه کوي خر دی چې کله ذکر به جهر کوي ذکر نه انکار څوک نه کوي ګوره یو جوار تکول دی یو ذکر کول دی مواضع منصوصه اذان اقامت وما الی ذالک زه د جهر او د جهر کوي دې ته نه ګوري چې اذان ویلې کیږي شروع کې نو تبع اعوذ بالله وای ذاکرین جهر سپه په هغه وخت کې ورته ویل دي چې د روجو فل هبه کوي سقات ته چې ناستی لکه قضا ته چې ناستی کته کته به ګوري لاس به خوري سپه چې کله قې وکي نو خپل قې واپس سټي چې مشران دې ته غوسه وو چې لکه ته خراب شوی نو دی وی چرې نه انا معکم انا فی دینکم مشران ورته وی چې ته خو هلته تللی وی نو دی جواب کوي چې انما نحن مستهزئون مع لفظ قران کې یو څه شپېته پیری راغلي دي او د دې ولس مصداقات دي دلالت کوي په مصاحبت او مشارکت باندې به اي طریق امکان مع کدا ده احا چې یاره دی به زمونږ سره په ملګرتیا کې یو ځای څلورم شرکت په اجر او په ثواب کې سوره النساء یو کم اویا پنځم شرکت فی المجلس انعام اتش پیتم شپغم عذاب عراف سینتالیس پچاس وم شرکت فی الالوحیت اتم شرکت په نجات کې د عذاب نه نهم متابعت شرکت فی الدین یولسم په معنا د علا حدید کې دولسم اتصال او لزوم دیارلسم په صفت د الله په علم او په قدرت سره سوره حدید 4 مجادله 7 څوارلسم صفت د الله په طریقې د نصرت او په صبر د بندګیانو. سورة ما تاسو ته ویلو مع 66 لن ارسله معکم تاسو سره حتا تؤتونی موثقا من الله 66 پنلسم صفت الله په طریقې د نصرت او په صبر د بندګانو بقره پنلسم تقوا سورة بقره ایک سو چورانوے شپاړسم احسان نحل ایک سو اٹھائیس ولسم په پینزو اوصاف سره سورته مائده کې داغي یو لسم وقال الله انی معکم خو چې دا پنځه امور ستاسو لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات وقال الله اني معكم خو دا پنځه اوصاف اقمتم الصلاة آتيتم الزكاة آمنتم برسلي عزرتموهم اقرضتم الله قرضا حسنا نتخليل اكفرن تحليل ادخلنكم جنات تجري قالوا إنا معكم إنما نحن مسلمون استهزاء د حذ ان ماخوذ ده ماده 34 سپکوالی ته وی محاوره ناقتن تغزأ به نرم رفتار کوي ابن په دې ځای کې لیکي چې انما نحن مستهزئون ای بالله وبکتابه ورسوله وبالمؤمنین استهزاء په ټکو کې مستعمليږي سورته توبه کې پنځش په تمایات کې په معنا د ټوک راغلي دي یا سخريه په اشخاصو کې استعمليږي انسان بل لره کمزورې ګڼي استهزاء عام لفظ دې اقوال احوال اشخاص شاپوری پشاړې کول ټوکې کول خو موږ خو یو لګي وخت د سر نه البته افاده استفاده نشته نو مرجان وی دا مشکلت ته د سزا د استهزاء نه تعبیر راغلی دی په استهزاء سره دا ان شاء الله زه حل کوم پیشا سره نامناسبه نو دایادولا چې استهزاء مدح مدح عمه طغیان په صفت تباری تعالی کې ما یقلیق بشان الله تعالی لفظی لیس کمثله شیء اول جواب الله سپکوي دوی لره ويمدهم او زیاتی دوی لره په سرکشی د دوی کې یعمهون سرکوزی په داسې حال کې چې دوی به حیران وي دویم جواب د جزا د استهزاء نه تعبیر په استهزاء سره راغلی دی مشکلتن مشاکله وقوع د شی په صحبت د غیر کې ذکر د شی په لفظ د غیر لیو به فی صحبته تحقیقا او تقدیرا، مختصر المعانی صفحه چار سو اکاون. شیخ صاحب به د دې مثال پیش کو، کوستان ته لاړم یخ ملک دی او وی قالق طریق شیئا څه خوښ کا چې تاله پوښ کو نجد لکه او بل کمیس د خیاطت نه تعبیر په طبخ سره راغلی دی لوقوعه فی صحبته تحقیقا او د تقدیرا صبغه الله ومن احسن من الله صبغه د دین نه تعبیر پرنګ سره راشه الله په دین کې رنګ شه د جزا د استهزاء نه تعبیر په استهزاء سره راغلی دی لوقوعه فی صحبته تحقیقا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مرجان ځکه وو چې د خیاطت نه تعبیر شوی دی په طبخ سره ځکه د هغه په صحبت کې واقع شوی دی ويمدهم في طغيانهم يعمهون دي زيت ملګری وګورئ یمدهم د مد د ماده مد یمدو قران کې دیش پیری ذکر ده مجرد په معنا د زیادت مزید دلته په معنا د مهلت صله د دې کې لام راشي په معنا د مهلت سره ابن کثیر د مجاهدنا ويمدهم ای یزيدهم الله دا زیاتوالی په طریقې د مهلت ورکولو سره چهینا قرآن تعبیر په املا او استدراج سره کوي ال عمران کې آیات 178 ولا يحسبن الذين كفروا چې زیات کی ځان لره جرم او ګناه اعراف کی احاسی ایک سو تریاسی زر ده چې وبنسو دوی لره په داسې طریقه چې دوی به پې پوه نه وي منګک دی پنجره کې راګر شوی دی خوشاله دی کوپرا مونپلی خوری پته ورته نه لګي چې سرا سره کوي من حيث لا يعلمون وبالجمله نسبت د زیاتوالی الله ته حقیقتا او دا د اهل سنت جماعت مسلک معتزله وی چې یمد لهم فرق په مابین د اهل سنت والجماعت کې او د معتزله کې اهل سنت وایي چې طغیان کی زیاته اسباب پیدا کول په طریقې د مهلت معتزله وی طغیان کی ذاته داغي اسباب پیدا کول دا بندگان په خپل کوي عمر اوږدول او عذاب نه ورکول په طور د مهلت سره فعل د باری تعالی لیکن تعویل د معتزله او ته ضرورت نشته شیخ الهند رحمه الله زکوی چې فی هم جار مجرور متعلق په یمدو دی یعمهون پوری نه دی حتی کی چی ثابت شي مذهب د معتزله د بنده دا خبری داغي تفصیل شو حقا یولسم انا لما طغى الماء شرعی معنی د حدود شرعیو نه په عقیده یا په عمل په مقدار یا کیفیت یا وخت کې تجاوز کول دي سوال داو چې توبه به وباسي نوې عمهون ګډ وډ دي یا طغیان کې بدوی خوشاله نو قران جواب ورکنه مالدار نه تاسو کا یره وی زړه نه می خبر نه یعمهون چې بلیاشي نو د زړه د سترګو ړونوالی او چې عمه شي نو د زړه ړونوالی د عام مقابله کې بصارت راځي اعما او د عمه په مقابله کې بصیرت راځي الذین دو حکمونه شو یو اشتروا الضلالة بالهدى او دویم وما كانوا مهتدين دا دو صفات قبیحه اشتراء الظلاله او عدم اهتدا نتیجه د مخکینی او اوصافو دا زکه دا چلو شو اشتراء عرف عام کی شمپیر رحمه الله به فرمایي چې اذا نصب الفعل الى غير ما هو له فيكون المعنى على ما يناسب مسند الیه يناسب المسند الیه لك واقرض الله قرضا حسنا نو اصولی درس فطری هدایت خو کنه د نږدې سره ولګوا د خلی ایمان خودو یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر هم چومن ډنګرې نیس زما پشان ببل مومن چرتي دې ته ترشیح المجاز ویلې کیږي او دا متمم د استعاری کوم ملګرو چې تلخیص ویلې زما استاد المحترم مولانا محمد علی مرحوم مختصر المانی کی دا نعی من اهل الجاهلیه دا موږ سو کو جماعتونو کې आवाज دمړي اکوړه خټک کې وی جماعتونو ډیرو امکان وغیرہ پکې اوسېږي لوی مرکز د دین ایشیا کې یو غټه اداره د دین الله دې د ټول مراکزو دینیو حفاظت کی دومره عزت دی الله وکي نو د ادارو به وشي ملک کی فرق باطله په کلیدی او عہدو باندې ورغلي دي کوشش روانه کوي کله یو ټکی حذف کوي کربل تریت تر این جخ نیول پکار دی قرآنی نظام خو چراغی دا به نور علا نور شي نو هغه داسې خبره وکړه انشبت المنیت اظفارها پښتو کې مرګو نوکاری خخې کړی دي د مرګ تشبیه ورکړه د لیو سره نوکاری لازم د لیو لیو وی دي ته چې نوکاری خخول ملایم د مشبابه لازمی نه ده چې همیشه د لیو چتی کله په قلار ناستی ترجیح شو لیو نه ده ذکر یو یې سمن که او بل یې مبیعه کړه مشبه به نه د ذکر لوازم اور لر ذکر اشتراک ملایم د مشبه به ګټه کې تجارت کې دا لازمی نه ده چې همیشه دې سړی ګټه کوي کله برابر مولا تبلیغی نه چرته سودا ونه کی ورتی بدی کی نو فمار بحت تجارتهم دا دلوائم دا مشببهینا د دوی دا معامله د باری کړی دا د مبيعي سره لازم د مشبه به اشتراک مشبه به نه د ذکر مشبه ذکر دا زلالت او هدا نو فما ربحت ترشیح د مجاز متمم د استعاری د تجارت سره د اشترا سره ملایم فما ربحت تجارت لفظ قران کریم کې نه پیری ذکر دی او دا درې قسمه دی یو د دنیا تجارت او قران کریم کې دا ډیر زیات دی لکه دا آیات المداینه چې تاسو راړه او احکام پکې ډیر دي تن مگر که سوداګری په نقدوی تدیرونها بینکم چې اړوي راړوي پمینس پل کاس پلاسی لکتا ضرورت نشتا جهاد اخروی قرآن کی لوی تجارت سورت صفحه اخیری حکم مسجل او دا زکوی وما کانو مهتدین کله سړی گمراهی غوره کوي خو سړی په د ایمان نه نوځي الله یې نه دا داسې کار دی چې دوی د ایمان نه ووتل دویم څه لږ نسبت به د هدایت سره الله و هیڅ نشته دریم تاکید د مخ کی کله سړی ګټه ونه کی لیکن رسول مال پاتې شي سر په سر لړ شي نو باری تعالی او فرمایل و ما کانو مهتدین رسول مالهم اوبیلا او د دې زمون شیخ ته شاپور مثال پیش کو روجه را روانه ده ډیره ښه خبره چې حکومت وقت ازادي د مانزه پکې وکړه د تراو کړه موږ دې خیال داري او ساتو چې ماتونه اسیم پاکول پکاري زمون ملکی اخته کارا بکو کارپیټي مارپیټي چې موږ لږ کړی دي نو سړی حاجی صاحب تللی دی منګورې ته زمونږ دارالخلافه هغه ده دا سټیټ و اوس زیات ټینډ داغي سره دی ترانسپورت کې هم الله آزاد کی ګرانی به ختم شي هر ملک تهوار چی پاغي کی یا شی مفخر چی اور کوي او یا نرخ ویډیا کی زمون رمضان ګران د نرخونو ګران حاجی صیب تللی دی مینګوری ته او خلک په تمه دی چې حاجی صیب راشن راوړي نو د دامانې مور استقبال لور لاړ ټرکان را روان دي داغینا د مرداری بین رازی مردار خره پکې اچولې دي دا غیړه کړې دي حاجی صاحب نه چاته پوسو کو چې دا دې څه چلو ویر دا ارزانو رأس المال او بیل فما ربحت تجارتهم ګټه تجارت نه کوي صاحب د تجارت کوي اسناد مجازي فما ربحوا في تجارتهم رسول مال یو بیلو وما كانوا مهتدين دیزه پوری درې ډلې ذکر شوې کارمنو پډاګ نه منون کی ان الذين كفروا او دو پړق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا پښتو کې وای امیانو ته درس کوي او لړل چې د قران نه فائدہ حاصل کړه او د دې لومبه دیم د قران چورلټ انکاریان ان الذين كفروا او دریم د عبد الله ابن ابي ابن ابي دو پړقه چې نه خپل مني بلم نه پریدي نو قران وایي چې الټا با تاوانین کیږي دوی ریک ته اودانګي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دویمه د فیدی زی نو دیو مړه زخو ستا ملګری او مکنه لیکن چې کله لغو نان راغی الکه زبه کې کلوم ها های توبه شه او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق لرونکي ان الله یقینا الله وسوالا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مضمون به موږ د خپل مشایخ په مثال فریق ثانی د پخو کافرو نه پدی باندې سومن بوکمن عمیون د منافق په باره کې دا نو التم دو ختم الله على قلوبهم هم وعلى ابصارهم غشاوه قابل اصلاح ندی سره د علم نه خلاف کوي هم الذين عرفوا الحق فرفضوه ان تمثیلات ذکر کئی ربط من ذکر کا شیخ تو پنپیر رحمه اللہ با فرمائی چه امثله دا قرآن کریم اوبا اور دی زکه اوبو او اور کی نقصان مشته او فیده مشته سورت مائده او داغی سلور آیات چونسر ويسعون في الارض فسادا سوره حدید کې د اور ذکر دی د باران فیدا خو قران ګڼ ځای ذکر کوي سورته کهف 45 سورته جمعه کې پنځم شیخ به فرمایل مسله بلا مثال لکه فرس بلا لجام او ناقه بلا زمام یو اصل د اصول د قران کریم نه ایراد الامثله د پاره د تفهیم د مسلې او د وضاحت د مسلې او قران کریم کې دا مثالونه څلور څلیخ پیری ذکر دي د دوه آیاتونو کې ځینې علما تشریح مفرد بالمفرد وي او ځینې تشبیه د مرکب بالمرکب وي ځینې علماو د دې په اړه کې مستقل کتابونه لیکلي دي او قران کریم کې په لفظ د مثل سره دا 33 کله مسل دی کله کاف دی کله د جری د سوق د کلام نه معلومیږي نو 44 ترسي مثال الله ولی پیش کی فیده په مثال کې صدا سوره ابراهیم او داغی پنزشتم ويضرب الله الأمثال ښکاره منونکي د هغو مثال بالکل واضح عنادي کا داغه مثال چې دا به مونږ څنګه پیژنو نو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا منافق به څنګه پیژنو او کصیب من السماء فيه ظلمات لږ تاوان د پاره ډیره فیده ایمان پریدی دی زیر راشه او دی تو گوره چی دا مثال د چا دی عام مفسرین دوړه د منافقانو سره لګی اولم د منافق او دویم د منافق ستا خو خدا که مثال د مستوقف سره ورکړي د منافق او که د زوی صیبین سره ورکړي نو مثلهم حال د منافقانو بیزاوی کشاف الفاظ عام کافرانو ته هم شامل دي زمون شیوخ رحمهم الله اول مثال د پخو کافر وي عنادي کافر نو په تورتمونو کې پاتې شو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون حاصل پیدا شي چې دا منافق حیران او حق پک دی پشان دا غچا دی چې اور ټپ شپه دا اور تیمل شي تورتمونو او تیارو کې پاتې شي نو د منافق هغه رڼا ختم شو د خلی ایمان کفر شرک وترکهم فی ظلماتین برزخ شروع شو نو ټول تیری تیری دي اپل ټول تیری تیری ظلمت القبر ظلمت الحشر ظلمت النار مثال داسې شو سړی اوربل کی د فیدې د پاره الټه نقصان ومي ازاعت فوائد چې د خلی په ایمان دوی ته حاصلې ذهب الله بنورهم تشبیت عاقبت چې اخیری انجام په کفر سره وشو ظلمات اخوا چې څو عذابونه دي تورتمونه تکالیف راشه د کافرو سره دا ولګوا حال د کافرانو پشان د حال د هغه چا دی د هغه کس دی کما سری لذی د هغه کس دی استو قدنارا چې بلی کور نږدې کسان چې دشمنی د اور رڼا لاړه سختو تیارو کې پاتې شو شپه ده سیلۍ ده جپاړ ناڅاپه شمکور پاتې شو ذکر د مشفع به تشبیه د کافرانو څنګه شوا نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې دعوت ته توحید شروع کړو بمقابله الكفار مخاطب یې لری لری نه خلق راغله او درنا نه خیره واغستا بلال حبش نه راغی سهیل د روم نه راغلیو مدینه والا راغله د نبی علیہ السلام سره عقباتو کې بیعت وکړو لوی شیطان چې ورته مونږ وایو نږدې کسان لکه ابو جهل وغیرہ دوی شاکړی و فیدا وانه غستا پیغمبر علیه السلام لاړ مکی والا په تیارو کې پاتې شو وترکهم فی ظلماتین شرکیات رسمونه معاصی ناکار عادتونه د دې توجیه تایید ترجیح د دوی د پاره سمون بکمون عمیون خکار کافر کی دا ویلی وطم الله علی قلوبهم قوت عاقله سامعه بصیره د کافرانو بن نشتا منافق بارکی دانو راغلی دا تایید زمونږ د مشایخو د توجیه شو دواړه مونږ پیش کړی. سال عام دی مکی پوری خاص نه دی داعی دی نږدی خلق تی فیده وانخلی لکه زمونږ شاپور درس قرآن پکی قرنن بعد قرنن شروع دی د صلیختو نه بالا کلونه خو زما وشو شیخ رحمه الله پکې شپېتو نه بالا کلونه نږدې خلک فایده وانه خلی الحمدلله زمون خلک موافق دی تعاون کوي په دې توجیه باندې د شیوخو په دې توجیه اعتراض راځي چې مشبه پیغمبر دی نو ذهب الله بنورهم رڼا خود پیغمبر و ضمیر د جمع څنګه راځي کوي الذی په معنی د الذین ځکه دی چې دا مثال د نبی علیه السلام دی نو الذی مفرد شو ارجاع د ضمیر بنورهم مفرد ته څنګه جواب وکړه چې الذي په معنا د جمع دی په شان د خستم کلذي خازو سورته توبه یو کم بیا اور بلون کې اکثر یو تني رڼا حاصلون کې ډيري د دیو جن الذي صيغه د مفرد او بنورهم ضمير د جمع تشریح د دې جواب یا دویم جواب چې دلته اندماج دی مثلهم ومصال داعیهم كمثل الذي استوقد نارا وفي ذلك الموضع رجال قاعدون نو د شيوخ په توجی رد کو چې تقدیر ته څه ضرورت نشته طلبه ولا پکار ده چې ځان پوه کی ویتا پکې چارای وستې چې وفي ذالک قاعدون نو سمون لچراغه نوې هو سمون نار طالبو وی استاد جی تقدیر ته ضرورت نشته وی مړه خره وی تا اوس نه دی ویلی نو ذهب الله بنورهم ضمیر اغه رجال تراجی دی ښا نبی علیہ السلام ته نه دی راځي الذي نبی علیہ السلام شو اندماج په طریقه دا یو اصل داب دو د قران کریم راشه دریم نمبر د الفاظو تشریح وکړه، مثل په قرآن کریم کې په معنی د مثال، بقره شپږ شپږیشتم، کې راځي. ضربه سره چې چرته راشي په معنی په معنا د وصف د صفت شپېتم، په معنا د نوع من المواعظ تلك الامثال قالو سورت بقره 214 دلتا مسلوهم کا مسل اللذی پشان د مثال عین مثال نشو کاف هم دی بعضوی کاف زائد دی نوی حال دوی پشان د حال د هغه چا مثل په معنا د حال او د صفت سره د دوی پشان د صفت دا غچا استوقدا باب استفعال د پاره د مبالغي کوشش وکړه داعی چې نه بلۍ په ځای د تورتمونو کې دا ډېره ګران کار دی ښه تبلیغي حضراتو به پخا دا نه منله چې دیوبندي او بریلي نو چې کله وله بسترې وغورځولې نو په قدر پوه شو خو اوس هم بې قدره دي مثلهم کمثل الذي قد نارا استفعال د مبالغی د پاره دی خپ کوشش سره بل کړي دی د طلب د پاره نه دی استوقد نارا ډیر اوری بل کړه نار قرآن کی 145 پیری ذکر دی همیش طاقت دی او دویمه په معنا د حرام دی سورت بقره کی 174 نمبر آیات ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا هغه کسان چې پټي هغه چرالې غلې الله کتاب او اخلي په دې سره دنیا لګا دا کسان نه ډکوي ګړي خپل نظر د اورنه الا النار حرام عام ګناهونه بقره ایک دو سو اکیس ګرمی ذکر د نار او مراد کې نصفت د نار دو سو شپږ شپېتم د دې آیات د سورته بقره درېمه سفاره دغه یو پاڼه چې واړی دوه پنځم هغه ماده چې بریتلات جنات پیدا کړی دي اعراف دولسم قال انا خير منه نس په مقابله کې ابلیس قیاس کوي خلقتنی من نار وخلقته من طین وم برزخی اور النار يعرضون عليها غدوا وعشيا حم مومن د دنیا اور رعد ولسم په معنا د جنگ لکه بقره مائده ما پیش کړی و څلور شپیتم او قدو نارا للحرب او لسم تلک عشرة کاملا ناری مثالی لکدازی کمثل النزی استوقد نارا حوله مفول فيه د فعل لازمی د پاره مفعول به ته ضرورت نه لیکن مفعول فيه ولا راتلی شي نو معنا روخان شي داور چاپیر ځای کې د دنا ما حوله حوله یا ازاد فعل کا ما حوله فاعل کا روخان کی داور سشه روخان کی چار چاپی رزه کی ددنا روښانه کی هغه زینه چې چار چاپیره دي اضاءت مع اضاءت فعل شو محوله فاعل روښانه کی هغه زینه چاپیره متعدی کا ضمیر نار ته ما حوله مفعول به روخانه کی دا اور هغه اشیاء ما حوله چې چار چاپیر د دې اور نه دی ما یو لیکن دری ترکیب شو ذهب الله بنورهم ذهبا صله کی چی با راشی للتاکید په ذهبه کې زیات تاکید دی د اذهبنا ټول اورې بوته مشهور اعتراض چې مخکې نار ذکر دی دلته نور ذکر شو جواب د اور دو صفت دی یو احراق او بل اشراق رانا رانا بوتلا احراق سوزول پاتی شو سوزول د عناد مراد دی نقصانات هغه باقی دي کناوی ویلې وی نو تاکید نه راته سوزولم لري شوی دي نه نه نه صرف رڼا ختم شوی ده اور دې ری او پاری ایرا راشي او تا ته پتنی او ته پکې ور اودانګي زوآ نور مع زیادت نور صرف رنا انتفاد خاص مست انتفاد عام لري چمک دمک پسل د خاص سره راځي په صد د انسان سره صد د حیوان ناراضي چې کبه زو یې ویلې نو سمانا چې لګه غونې رڼا و پاتې الله وینا زیاته بتلی لګه هم نه پاتې بل نقطه ذهب الله بنورهم نوري مجازي رسالت قرآن توحید تورات انجیل نبی علیہ السلام لاړ نو دا ټولي رڼاګانې لاړې ښا مونږ لاړ وما الى ذالکه چې په مخه خپل لرګي پکې ته اګدي نور د ایمان اعتقاد غواړي اعتقاد نو د خلی وینا وا منافقو ذکا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون تورتمونا جمع د ظلمتون قسما قسم معنوي ظلمات شرک جهل بدعات معاصي ناکار اخلاق کله قران کریم د باران تیارو ته ظلمات د دریابونو مصائب ته نادا فی الظلمات د مو په خټه کې بچې دې هغه تیارو ته وی فی ظلمات ثلاث د مهی په خټه قران کریم د ظلماتو په دریو طریقو سره ذکر کوي محسوس ظلمات دویم مصائب او دریم ظلمات معنوی تاکید کوي لا یبصرون ګړو تیاری تیارو کی دی وینی هم نه کنایه ده د زیاتو تیارونه دویم پدې کې یو اهمه مسلې ته اشاره چې کوم شی په نقل سره ثابتي نو هغه په عقل سره نه معلومیږي